هغه لوښې چې دی پیمانه هغه د ده په بار کې راووته او دی ورته ویلي که نه چې دا پیمانه د چا بار کې راووته نو هغه به موږ تاله درکو ستا غلام بی حضرت یوسف علیه السلام د دوی د خبرې د وینا مطابق دا رور راواغشته بنیامین وی الکه دا زما غلام شو خو سره خپلو کې خو پوهېدل دوی ډېر سوالونه وکړو وکړو هغه وایي نه کله هېڅکله داسې نشي کېدی اوس غل غلا کړې ده حاکم له دا شرطه جایز دی چې پرېږدي معافي کړي یا حاکم له دا شرطه جایز دی چې غلا دی یو کې ونیسه بل ما به دوی سوالونه ډېر وکړه مینتونه هغه وایي نه دا قانون دی فلما استیئسو هر کله چې هغوی نه امید شو فلما استیئسو هر کله چې هغوی نه امید شو منه د هغه نه د یوسف علیه السلام نه نه امید شو چې بس زمون خبره نه مني موږ له روره نه راکوي نو خلصو دوی په ډډه شو ځان له شو نجیه په داسې حال کې چې دوی پټې خبرې کوونکي وو موږ وایو مشوره کوونکي وو خلصو نو دوی ځان له شو نجیه په داسې حال کې چې دوی پټې خبرې کوونکي وو مشوره کوونکي وو او سره پټو په ډډه شو مشوره کوي قال کبیرهم اوی مشر داغوی په دې رونو کې چې کم مشرو قال کبیرهم اوی مشر د دوی مزری استاز وی مراد د مشر نه څوک دی که په عمر کې مشر والی نو وی د هغه نامه ده رویبلو او که مراد د مشر نه په کاروبار کې مشر والی اختیارمن نو هغه بلو تاسو به ګورئ ستاسو د وطن کله ناکله ډېر روڼوي خو هغه منځنې پکې تکړی خلک وایي پلانې مشر دی نو هغه بیا یهودا نامې و یهودا قال کبیرهم اوی مشر د دوی د نور رونو ته وایي الم تعلمو ایا تاسو ته معلومه نه ده هلکه پلار له به اوس په کومو سترګو باندې موږ ځو ایا تاسو ته معلومه نه ده ان اباکم چې یقینا پلار ستاسو چې دی قد اخذ علیکم هغه اغستې وه ستاسو نه موثقا کلکه واده من الله د الله چونکې په دې واده کې د الله قسم و نو ځکه ورته ووی د الله واده قد اخذ هغه اغستې د علیکم ستاسو نه موثقا کلکه واده من الله د الله یو خو یې دنه دا قسمونه کړي چې ما له به دا بچې راوړی راولې بل طرف ته دوستان وروڼو د حضرت یوسف علیه السلام باره کې مونږ څونه کمې کړې کمزوري کړې ده ومن قبلو او دویم ومن قبل مخکې د دینه ما فرتم تاسو ډیر کمی کړی دی فی یوسف په باره د یوسف کې ډیر کمی هم کړی و هغه هم راواغېشته او هغه هم د پلار نه رک کو ومن قبل مخکې د دینه ما فرتم تاسو ډیر کمی کړی دی فی یوسف په باره د یوسف کې زه خو دا زه به پلار سره څنګه سترګې لګوم روڼو تاسو لاړ شئ خو زه نشم تللی فلن ابرح الارض زه به ونه خوځېږم د ځمکې د مصر نه فلن ابرح الارض زه به ونه خوځېږم د ځمکې د مصر نه حتی تر دې پورې چې دوه کاره وشي یا خو راته باباجي د هغه ځای نه جواب راولیږي چې بچیه راځه راځه خیر دی حتی یأذن لي تر دې پورې چې اجازه وکړي ما ته ابي پلار زما پلار راته ووایي چې بچیه راځه او یحکم الله لي یا فیصله وکړي الله زما دپاره الله راته دا رور راخلاص کړي او یحکم الله لي یا فیصله وکړي الله زما دپاره بل هوښیار هم دی که نه اوس روری دی مسا... دغه دی مسافر دی او ګیر شو او دا نور رونه ته ټول لاړ شي نو دا به څوک راخلاصوي نو دی ورته ایسار شو وهو خیر الحاکمین او دا الله ډېر ښه فیصله کوونکی دی رونو ته مشوره ورکوي رونو ارجعو واپس لاړ شئ الی ابیکم خپل پلار ته ارجعو واپس لار شئ الی ابیکم خپل پلار ته فقولو ورته ووایې یا ابانا ای زمونږ پلاره باباجي ته ووایې چې ای زمونږ پلاره ان ابنک سرق یقینا ستا زوی چې دی هغه غلا وکړه ان ابنک یقینا ستا زوی چې دی سرق هغه غلا وکړه او منګه پې ګوی د ځان نه کو وما شهدنا او منګه ګوی نه کو په هغه باندې الا بما مګر په الا بما علمنا دا بې سببیه ده او ما مصدریه دی الا بما علمنا مګر په سبب د علم زمونږه په سترګو مو لیدی په سترګو چې د هغه په بار کې هغه دغه راووتو هغه لوښې وما شهدنا من گوی نکو پاغه الا بما علمنا مگر په سبب د علم زمونږه وما كنا للغیب او نیو مونږ د پاره د غیب حافظین خبر اوس اپلو نه پویګو یا د دې دا مطلب دی اپلو نه پویګو سترګو باندې اولیده چې دغه په بار کې دغه ووته لوښی پیمانه اوس اپلو نه پوهېږو چې دا پیمانه ولې په دې بار کې کېښودل شوې وه ایا د ایښې ده کله ناکله چې ایښې ده کله ناکله سړی سره بل کس دوکه وکړي ملک صاحب نه دی دی چې کله عمرې ته خلک بوځي که نه نو دی ورته یو دا نصیحت کوي چې په ایرپورټ کې به د چا سامان نه دغه کوي نه باندې ځکه چې هسې نه چا درته دغه نه کړي اوس به درته پوډرو نه ډک کړي چرسو نه به یې ډک کړي تا به ونیسي نو مطلب دا دی چې دا موږ ته اوس پته نه لګي چا خوا څه کیسه ده ښه وما كنا للغیب او نه یو موږ د پاره د غیب حافظین ساتونکي او خبر یا د دې دا مطلب یا د دې دا مطلب دی چې موږ ته څه پته لګېده چې دونه لانجې به جوړیږي توبه توبه چې بیا را نه ولو موږ به رور سره راوستو که دونه لانجې جوړېدلې نو موږ به د سره راوستې نه وي خو موږ وما کنا للغیب او نو موږ د پاره د غیب حافظین خبر چې دونه لانجې به جوړیږي باباجي بنیامین غلا کړې ده غلا وسره راووته او که تحقیقات کې نو دا دوه طریقې دي واسأل القریة التي تپوس وکړه د هغه کلي نه کنا فیها چې و موږ په هغې کې دا قافله د مصر نه راوتلې وه او په یو بل کلي کې دمه کوله نو باباجي هغه کلي نه تپوس وکړه چې هغوی ته پته لګي چې داسې ستا د زوی په دغه کې غلا راووته واسأل القریة التي تسألک د هغه کلي نه کن فیها چې و موږ په هغې کې دا یو دویم دا دی چې د مصر نه چې دوی راتلل نو یوازې نو غاټه قافله وه دام دې وطن ته راتله حضرت د دې قافلې والا نه پوښتنه وکړه والعیر التي او پوښتنه وکړه د هغې قافلې نه اقبلنه چې موږ رالو فیها په دې قافله کې و انا او یقینا موږ چې یو دا یو تاکید لصادقون خامخا رښتوني یو دا بل تاکید دا یو ایثار شو دا نور رونه رالل نور یوسف علیه السلام خو د منځ نه تللی و که نه نو یولس دا بل میثار شو بل میثار شو نو دغه شو نه پاتې شو دا نه رونه رالل چې رالل پلار ته دا بیان وکړو پلار پې یقین ونه قال یعقوب علیه السلام ورته ووی چې نه بچو بل سولت لکم بلکې ښایسته کړی دی تاسو ته تا انفسکم ځانونو ستاسو امرا یو لوی کار یو لوی کار هم کړی دی هغلته هم یوسف رک که ورپسې دا بل هم رک که ورپسې دا بل هم رک که درې روڼ هم رک کړل بل سولت لکم بلکې ښایسته کړی دی تاسو ته تا انفسکم ځانونو ستاسو امرا یو لوی کار نو څه پکار دی فصبر جمیل نو زما کار څه دی هغه صبر ښایسته دی زما کار چې دی فصبر جمیل هغه دی صبر ښایسته صبر جمیل دی ته وایي چې الله ته صبر کې مخلوق ته شکایت نه کې بس زما صبر جمیل دی اصل الله قریب ده چې الله ان یأتیني بهم راولی ما ته دا بچی زما جمیعا غونډو قریبه ده چې الله دا درې واړه بچی ما ته راولي اصل الله قریب ده چې الله ان یاتینی راولي ماته بهم دا بچي زما جمیعا غونډ انه یقینا د الله چې دی هو العلیم الحکیم دا عالم دی په هر څه خاوند د حکمت دی په ټولو کارونو خیر چې دی ورته ووی وتوله مخ وګرځو حضرت یعقوب عنهم د دې بچو نه داسې مخې وګرځو خدای خبر چې څومره غم و پاغه څومره خفګانو نو دا مخې وګرځو وقال او وی وی یا اسفا ای زما غما اسف دغه ته وی ښه اشد الحزن سخت غم چې هغې ته اسف وی فهو کظیم نو هغه ډکو د غم نه د باندې دا غم دی چې دلته دوی وله بیا ټک ورکو قالو کله ناکله سړی د کور خلک د کور بنیادم چې داسې غمونه کوي نو دوی ته تکلیفي نو قالو د بال بچ ورته ووی چې یا باباجي تالله قسم په الله تالله قسم په الله تیم د قسم د پر راځي تفته او همیشه یې ته تفته او همیشه یې ته تذکر یوسف چې ته یادې یوسف یوسف او یوسف او یوسف او یوسف حتی تر دې پورې تکونه چې ته شې حردوا قریب الموت حرس هغه کس ته وایي چې هغه مرګ ته نږدې شي دماغ مې ماغې د کار پرېږدي حتی تر دې پورې تکونه چې ته شې حردوا نږدې مرګ ته او تکونه یا ته شې من الحالکین د مړونه یا مړ شي یا مرګ ته نږدې شي بابا همدا یادې یادې بس دې پرېږې ده قال یعقوب علیه السلام ورته وایي بچو ولې انما اشکو یقینا زه شکایت کوم انما اشکو زه شکایت کوم بسی د خپلې پریشانې و حزنی او د خپل غم حزن غم ته وایي او بس اشد الحزن سخت سخت غم ته بس دغه وي بس نو زه شکایت کوم د خپلې پریشانې او د خپل غم الالله الله ته الله ته شکایت جایز دی د الله نه شکایت جایز نه دی و اعلم من الله دا زه چې بار بار دی یادوم نو اعلم زه علیم یم من الله د طرفه د الله نه ما په هغه خبرو لا تعلمون چې تاسو په هغې باندې عالمان نه یې ما ته الله طرف نه هغه خبره معلومه ده چې تاسو دغه تاسو د هغې معلومات نشته هغه د خوب نه یا د جبریل علیه السلام د وینا د وجې نه ده ته دا پته لګېده چې یوسف هم ژوندی دی رور هم ژوندی دی بل رور هم ژوندی دی بیا ورته وایي کور کې څه شي له ناست دی منډه له هغې تالاش وکړي خلکو چې یو سړی قیدي وي هغه په کور کې نه منډې وایي یا بنیه ای زما زامنو اذهبو لاړ شئ فتحسسو تاسو تالاش وکړئ من یوسف د یوسف و اخیه او درور داغه ولا تیأسو تاسو من امید کیږئ ولا تیأسو تاسو من امید کیږئ من روح الله د رحمت د الله نه هر وخت د الله د رحمت امید کوئ انه یقینا لا ییأسو نه امیده به نشي من روح الله د رحمت د الله نه الا القوم الكافرون مگر قوم کافر مسلمان هر وخت د الله د رحمت امیدواري دوی بیا لاړل چې بیا لاړل اوس طریقه داسې ده دا چې باچا له ورشي داسې لوی سړي له ورشي او څه مشکلات درته نو پخوا به خلکو باچیانو ته مشکلات نه بیانول خپله بدحالي به ورته بیانوله سه به موږ داسې وږي یو داسې تنده را باندې ده او داسې ده او داسې ده پخوا به اوس خو نشته دې وطن کې به ماجب و نو ماجب به چې و پولټیکل به هم راغی د دې خلکو به مسلې وي نو مسلې به ورته نه بیانولې وایي سه به موږ چې راتلو دانه کونډې راغلې یو کونډې راته ووایي چې صیب ته داسې ووایي او بله کونډه راغله هغه وایي چې داسې راته ووایه بله داسې راغله خپله پریشاني به یې بیانوله دا نه چې دا راله وکړه دا راله وکړه نو داسې دوی مو سره رالل دا نه وایي روڼه راله را خلاص که نه هغه خپله دغه ورته بیانوي بدحالي چې زموږ حالات ډېر خراب دی فلما دخلو هر کله چې دوی درېیمه پیره راننوتل علیه یوسف علیه السلام ته نو قالو دی ورته وایي یا ایها العزیزو ای عزیزه ای وزیره مسنا رسېدلې دې موږ ته و اهلنا او بال بچ زموږ ته الدرو تکلیف لوګاو تند او مشکلات صیب یو طرف ته اوږي تږي یو بل طرف ته د دانو پیسې هم نشته وجئنا او موږ راتله کړي دي تا ته ببدواعتن په پانګه خو هغه پانګه څه ده مسجاتن کوټه څه روپۍ موپۍ راوړې وې هغه روپۍ هم داسې وې چې کوټه وي مسجات منه دیکه شوې تاسو چې دکاندار له خرابې روپۍ ورکړې د ته دغه کوي دیکه کوي نو موږ راتله کړي دي تا ته په پنګه مسجات ان کوټه نو صیب موږ باندې مهرباني وکړه فاوفي لنا الکیله نو پوره راکه موږ ته پیمانې پیمانه وتصدق علینا او په موږ خیرات وکړه موږ قابل د دې یو چې په موږ خیرات وشي ان الله یقینا الله یجزی المتصدقین هغه بدله ورکوي صدقه صدقه کوونکو ته الله بدله ورکوي المتصدقین خیرات کوونکو ته خو چې دا حالات بیان که د خپله پریشانی ولې دا هر څه د الله په وحې باندې دلته د الله طرف نه وحې رالله چې بس یوسف اوس وته ځان دغه که ښکاره که نو قال یوسف علیه السلام ورته وایي ستاسو ضرور څه نامه وه تیاروکو یوسف د هغه سره تاسو څه کړي هل علمتم ایا تاسو ته معلوم دی ما هغه فعلتم چې تاسو کړی و بی یوسف د یوسف سره هغه د یوسف سره چې تاسو څه کړي و ته معلوم دی واخیه او د هغه د رور سره یوسف هم رور رک او بیا به هم د هغه چې کوم سکه روره به هم وهه او ټکه او بیزته کوم اذ انتم جاهلون په هغه وخت کې چې تاسو جاهلان وې نا خبره وئ څه مخکې دوی ته څه بوی راغلی و چې دا خبره هم ورته وکړه ورته وایي صاحبه ته خو به دغه نه یوسف قالو نو هغوی ورته ووې انک لانت یوسف لکه چې ته یوسف یې انک لانت یوسف لکه ته چې یوسف یې نو قال هغه ورته وایي انا یوسف او زه یوسف یم وهذا اخي او دا زما رور دی بنیامین قد من الله علینا یقینا احسان وکړه الله په موږ ګورې دا یوازې زموږ کار نه دی دا د الله عام قانون دی ښه انه بېشکه من یتقي څوک چې د الله نه ویرېد دا بدعملی ونه کړي ویصبر او د الله په تکالیف صبر وکړو فان الله یقینا الله لا یضیع اجر المحسنین هغه نه ضایع کوي بدله د نیکانو قالو نو دې روڼو ورته ووې چې تالله قسم په الله موږ خو ډېر سازشونه ستا خلاف وکړو لقد آثرک الله یقینا غوره که تعالی الله علینا په منګه و ان و ان کن او یقینا یو منګه لخاطئین خطاکار قال یوسف علیه السلام وتاول ډاډګیرنه ورکوي لا تسریبه نشته د زورنه علیکم الیوم په تاسو باندې نن ورځ زه زور بدله څه کوي چې زورنه به هم دله در نه کوم یادول به هم درته ونه کوم یغفر الله لکم بخنه بوکی الله تاسو ته وهو ارحم الراحمین او دغه الله ډیر مهربان د مهربانونه دی بیا دغه دی دوی په هغه شهي مهمانخانه کې وو چې د ډوډۍ وخت به شو د به خپل ځای ته راوغوښتل چې روڼ راشي مزري وی دې روڼو ورته شکایت وکړ چې حضرت ته چې موږ راغواړې موږ له شرم راځي چې زه ته هم راغواړې او دونه ته زموږ اکرام کې موږ له شرم راځي موږ ته دلته مه راغواړه دې ورته څه وایي دا اوس عزتمند دغه دی وایي نه ستاسو د وجې نه الله زما عزت دلته پیدا کو مخکې زه سوم خلکو به ما ته وی چې دا هغه الله دی چې یو غلام یې راواغشته او هغه حکومت ورکړ ما ته به خلکو دا غلام دی او په دونه پیسو خرج شوی او نن الله حکومت ورکړ چې تاسو رالی نو خلکو ته پته ولګېدی چې وایي دا خو غلام نه دی دا خو یو لوی خاندانی سړی دی هغه د یعقوب علیه السلام بچی دی او دونه رونه دی او دونه کورنۍ ده خا ای باباجي څنګه دی وی باباجي چې دی ستا پسې ډېر جړلی دی جړلی دی او دغه شوی دی په سترګو باندې ړوند نظر یې ختم دی وی اذهبو کمیس ورته ورکوي اذهبو بقمیسی یو سه زما دا کمیس هازا چې دا دی دا زما کمیس یو سه فالقوه دا واچوی علی وجه ابی په مخ د پلار زما یاتی هغه به وګرځي بصیرا بنا دا زما کمیس یو سه او دا د باباجي په مخ باندې ورواچوي هغه به بنا شي دا کمیس سو چې سو به زمونږ څه کار دی خلک وایي دا هغه کمیس دی چې الله تعالی حضرت ابراهیم علیه السلام ته د جنت نه رالیږلی دا د ریخمو کمیس او ریخم چې اوږد کمیس را جمع کړي دا نه وړوکی شی ته جوړ شي دا د ده سره بیا هغه اسحاق صاحب سره حضرت اسحاق بیا دا کمیس را واغشته او یوسف ته د تاویز په شکل غاړه کې اچولی چې بیا رونو دی کوی ته وغورځو جامونه یې بربنډ کو نو جبریل راغی او په کوی کې دا کمیس را کولاو کوته او ده ته واچو دا کمیس د سره دا د ساتلی و ورته وی دا زما کمیس چې دا جنتی کمیس دی دا یو سه او د باباجي په مخ باندې واچوي او د جنتی کمیس دغه دا دی د جنتی شي چې د بیمار سره ولګي الله صحت ورته ورکوي یاد خیال لري لیکن یو لوی عالم او بزرګ دی هغه وایي نه دې ته ضرورت نشته د پیغمبر بدن چې د کم کمیس سره لګېدلی وي ګورې هغه کمیس د جنت د کمیس نه موچتي حضرت یوسف پیغمبر و د ده هر یو کمیس کې دا اثر و ځکه هغې سره د ده بدن لګېدلی و یو کمیس دی وایي زما دا کمیس یو سه دا هغه کمیس چې ما وې دا اغوستی و د ده بدن ورسره لګېدلی و مبارک کمیس دی وایي دا یو سه د باباجي په مخ باندې ور واچوی دا قافله بس دې پورې دغه دې ده واتونی باهلکم او راولې ما ته خپل بال بچ په هغه کنعان بانډو کې دغه یې دیره یې بانډو څه ژوند دي راشئ ښاریې ته چې قسما قسم سهولتونه وي واتوني راولې ما, ما ته بأهلکم خپل بال بچ اجمعین ټول وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا دعا وکړه یا الله ته زموږ رضا شي یا الله خپل رحم په موږ باندې وکړي رب ته زموږ حالات درست کړي رب ته زموږ عقیده درست کړي رب زموږ اعمال درست کړي رب زمونږ معاملات درست کې رب زمونږ اخلاق درست کې رب خپل توفیق زمونږ سره شامل حال کې د خپل عظیم کتاب صحیح پوی را ترا کې د خپل خوږ پیغمبر اسلام په حدیث باندې رب پوی کې د قرآن او د حدیث رب اتباع زمونږ نصیب وګرځي رب د قرآن او د حدیث او عظمت زمونږ زړونو کې پیدا کې رب د دې خیر او د دې برکت په دنیا کې مونږ ته راکې زمونږ بچو کورنو ته هم ورکې په قبر کې هم راکې په ورځ د قیامت ربه د دې عظیم خیر نه ته مونږ مه محروموي خپلو ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر ښه وکړي الله دوی له دې راتلو کېناستو دنیا آخرت کې الله اجر ورکړي دا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 نه الله وساتي د بازار خلکو دی قوم ته هم دعا وکړي چې الله پکې د دین سره محبت پیدا کړي الله دنیا او آخرت ښایسته کړي وصلی الله تعالی